سورة المائدة شپگم سپارہ شلم نمبر آيات وإذ قال موسى لقومه د موسی علیه السلام قوم الله پاک د فرعونیانو د غلامینا آزاد کړل او د آزادۍ نه وروسته د هغوی مالونه بني اسرائیلو ته الله ورکړه فرعونیانو نه پاتې شو بني اسرائیلو ته یې ورکړل دینه مخکم الله پاک د مصر خزانه او حکومت یوسف علیه السلام ته الله پاک ورکړو بیا مستقبل کې سلیمان علیه السلام بادشاه شو او پیغمبر شو هغه ته ورکړ نو د دین او د دنیا سرداری دواړه بني اسرائیلو ته ملو شوله الله پاک دغه نعمتونه وریادوي موجوده بني اسرائیلو ته د موسی علیه السلام زمانه کې فرعون او د هغه لښکر ډوب شو بنی اسرائیل ته ازادي ملو شوله نجات ملو شو د مصر حکومت ورته ملو شو مخکې انعام یې دا وکړ چې د دوی آبایی وطن شام د دوی د قبضې نه وتلی و عمالقه یو قوم و هغوی ته په لاس ورغلی و نو موسی علیه السلام ته وحی وشوله حکم ورته وشو چې دغې عمالقه قوم سره جهاد وکړي د جهاد په نیت باندې مقدس ځمکې ته د شام ور داخل شي وسره دا خوشخبری ورکړې شوه چې په جهاد کې به فتح او کامیابی ستاسو وي الله دغه ځمکه مقدسه ستاسو په نصیبه کې لیکلې ده خامخا به درته ملاویږي بنی اسرائیل خپل طبعی خصوصیات په وجه باندې د الله د انعاماتو د فرعون د غرق کېدلو د مصر د فتح کېدلو دا ټول حالات یې په خپل سترګو لیدلي او بیا هم د الله د حکم تابعدار نشو یو ځه دې وکړو موسی علیه السلام ته وی نزو دغه علاقې ته نزو وی فاذهب انت وربك فقاتلا زه ته لاړ شو ستا رب دې لاړ شو دغه علاقه دې فتح کړي انا هاهنا قاعدون من بدلته ناست یو په دې خبره الله ناراض شو او څلوېښت کاله لپاره په یو ځنګل کې بني اسرائیل بندیوان کړل چې د تلو کوشش کوي خو تللی نه شي یو کلو میدان مصر ته د واپس راتلو روزانه د سهار نه تر ماښامه پورې کوشش کوي سفر کوي خو چې سهار شي نو په خپل ځای وي چېرته تللی نه شي په دې زمانه کې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هم وفات شو او دې په میدان تیه کې حیران او پریشان چالیس سال پورې درمانده پاتې شو دا ارضه مقدسه دا پاک ځمکه الله ورته وی ور داخل شي او دی ور داخل نشو موسی علیه السلام هارون علیه السلام به وعظ او نصیحت کو دا الله انعامات به ورته یادول روحانی معنوي نعمتونه ور یاد کړل پیغمبران یې درکې پیدا کړل بادشاهان یې درکې پیدا کړل بې شمېره نعمتونه یې درکړل بني اسرائیلو کې آخري دور کې د موسی علیه السلام نه د عیسی علیه السلام پورې زمانه کې ایک هزار پیغمبران الله را لېږلي د دنیا نعمتونه یې ورکړي حکومتونه یې وله ورکړي بادشاهان وو پکې پیغمبران پکې رالل بادشاهان د دوی د قومونو ټول قوم به پې یادېدو وجعلکم ملوکا تاسې بادشاهان کړی وی عام عرف کې چې د کم قوم نه بادشاه جوړ شي نو هغه ټول قوم پې یادېږي د فلانو حکومت دی لکه غزنوي حکومت خو یو محمود غزنوي بادشاه اوس ټول غزني والا یادېږي غزنوي حکومت نو دغه شانتې بني اسرائیلو کې چې یو بادشاه شو ټول بني اسرائیل یادېږي وایي د بني اسرائیلو حکومت دی انګریزان چې په دې ملک رالل حکومت یې کو نو ولې تمام انګریزان دلته راله حکومت یې کو سو خو خلکو یې د انګریزانو حکومت دی خو چې ته یو خاص سړی به پکې د هغه به حکومت و نو دې دې کې دې قوم ته د بادشاهۍ او د حکومت نسبت شوی دی وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين هغه نعمتونه یې درکړل چې په عالم کې چاله نو ورکړي نو دا د هغې زمانې خبره ده د موجوده زمانې نه ځکه موجوده زمانه کې د پیغمبر علیه السلام امتیان دی ته الله ویلی دی کنتم خیر امت اخرجت للناس د تمام قومونو نه بهترین امت همدا د پیغمبر علیه السلام امتیان دي وكذلك جعلناكم امه وسطا الله فرمای تاسو نه بهترین امت پیدا کړی یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم اے قوم داخل شئ تاسو الارض المقدسه مقدس ځمکې ته داخل شئ التي كتب الله لكم هغه ځمکه چې الله تاسو له مقرر کړې ده ارض مقدسه کومه ځمکه ده وی بعد فرمایي چې دا بیت المقدس دی بعضې فرمایي قدس نومې ښار دی قدس او بعضې فرمایي ایلیا ښار دی بعضې فرمایي اریحا د نهر اردن او د بیت المقدس په منځ کې د دنیا قدیم ترین ښار دی روایاتو کې راغلي دي چې دغه ښار کې ایک هزار واډونه وو او په هر یو واډ کې ایک هزار باغونه وو بعضې روایاتو کې وي ارضه مقدسه نه مراد د دمشق د فلسطین او د بعضې په نیز باندې د اردن علاقې دي قتاده رضی الله تعالی عنه فرمایي شام پوره علاقه ارض قدس مقدس ځمکه ده او د شام په ځمکه کې د الله خاص خاص خزانې پرتې دي په دې کې د الله خاص بندیان پیغمبران دفن دي ارض مقدسه ورته وایي موسی علیه السلام حکم وکړ وې دې علاقه باندې جهاد کو خوشخبری ورولا چې دا د شام ځمکه الله ستاسو په نصیبه کې لیکلې ده د دې باوجود بنی اسرائیل یو سرکش یو خراب خوی والا خلکو دا خبره ونه منله او موسی علیه السلام ته وی دغه ځای کې خو قوما جبارین زورور خلک پکې او من دغه علاقې ته تر هغه پورې نه ورځو تر څو د علاقه راته خالي کړي نه چې کومې پورې دا خلک هلته یې منډه ځو او ته یې راته خالي که ته معجزه یې راته خالي که نو مونږ ته بیا یې راځې تیاره ده خدای شام او بیت المقدس کې د عمالقه قبضه وه او دا د عادیانو یو شاخ و درانه درانه غټ غټ بارع به بدنونه و قد و قامت کې تکړه و موسی علیه السلام د الله د حکم مطابق بني اسرائیل ځان سره کړل شام ته روان شو نهر اردن نه پورې وتل دغه دی کې اریحا نومې یو ځای دی دغلته یې قیام وکړ د بني اسرائیلو د انتظام دپاره دولس سرداران منتخب کړي بیا دغه دولس سردارانو ته ویل وی تاسو لاړ شئ او د دغې علاقې جاسوسي وکړئ چا سره چې من جهاد کوو د هغې جاسوسي وکړئ بیا به راشئ نو د قوم د خپل بني اسرائیل قوم ته به مناسب حالات وایې او نامناسب حالات هغې باندې به خاموشي وکړي قدرتي کار دا دی چې دا دولس نمبرداران دغې علاقې ته ورغلل نو د هغې علاقې یو پهلوان سړی راغی او دا دولس واړه یې ونیول او خپل باچا ته یې پېښ کړل د موسی علیه السلام دا دولس کسان یې ونیول او د عمالقه بادشاه ته یې پېښ کړل وی دا خلک راغلي موږ سره جنګ کوي شاهي دربار کې مشوره وشوله او دا ټول قتل کې یا بل غټه صدا ورکې آخر کې یو کس وی نه دوی وژنه ما دوی آزاد کې دوی به خپل قوم ته لاړ شي او د عمالقو قوت او روب داب به خلکو ته بیانوي په خپله دوی به زموږ له طرف نه ګواهان شي بیا به څوک جرأت نه کوي چې دلته راشي نو دې خو یې راخوشې کړل چې د قید نه رالل اریحا مقام باندې موسی علیه السلام سره مخامخ شو او د عمالقه قوم عجیب و غریب حالات یې شروع کړل موسی علیه السلام په زړه باندې د دغې خبرو بلکل څه اثر ونه شو ځکه د وحي په ذریعه باندې ورته معلومه شوې وه چې هم تاسو به سربالا یې اکبر الابادی وی وی مجھ کو بے دل بے دل کر دے ایسا کون ہے مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے داسې څوک شته چې ما به پې زړه کړي ځکه چې ما ته د الله وعده یاده ده انتم الاعلون تاسو به سرباله او غالب یې چې د الله وعده شته نو د دنیا دا بدماشان موږ یرولی نه شي دا پهلوانان موږ یرولی نه شي د موسی علیه السلام لکه د غر مضبوط ثابت قدم او بني اسرائیلي قوم بزدل که دوی دا خبرې واوري نو وبخوېږي نو موسی علیه السلام خپلو ملګرو ته وویل د هغه ځای چې کوم دلکش حالات دي زړه راښکونکي حالات دي هغه د خپلو ملګرو ته بیان کړي او د یری او د هیبت خبرې دوی ته نه بیانوي نو په دې دولسو نمبردارانو کې یوشا ابن نون او کالب ابن یوقنا کالب ابن یوقنا دی د موسی علیه السلام هدایاتو باندې عمل وکړو او د روب تاب او د یری خبرې نه کولې او د قوم باغونه یادول چې ډېر ښکلې ښکلې باغونه دي ښکلې ښکلې میوې دي سرسره ده او شاداب علاقه ده او تاسو د دغې ښار دروازې پورې قدرې ورشئ نور علاقه فتح کول د الله کار دی ځکه الله وعده کړی انتم الاعلون د دې دواړو به دا خبرې کولې او دې نورو به یې کورلې نو داسې پهلوانان دي چې بس پیرکی به هم چې خولې ته به هم واچوي یو به هم ته روغ نه راغی د دې نورو خلکو یرول کول لسو یرول کول او دې دوو کسانو به ډاډه کول کول د دې دوو کسانو به ویل چې دوی د الله نه یریدل وی بیت المقدس دروازې پورې ورشه زمونږ یقین دی چې ستاسو صرف دقومره عمل چې د دغه ښار دروازې پورې ورتلل او بیا تاسو غالب کېدل او دشمن ته شکست ورکول دا د الله کار دی او الله وعده کړې ده چې تاسو به کامیاب یې بنده دې خپل همت وکړي او مخکې دې کې برکت اچول دا د الله کار دی دې ته دې بنده نه ګوري چې زه خو ټپ ټیپ یم او کمزور یم او دا کارونه زه نه شم کولی سی نه کې دی الله کوي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده و یو صوفي صاحب و په وجود باندې ټپ ټیپ خو صوفي و ښکلي مسلمان و د شریعت مطابق جسم او لباس و د هغه حج ته زړه کېده خو پیسې نه وې یوه نیمه روپۍ ورسره وه نو په عطا مې باندې کپړه واغشتله د هغې نه ګوته یې جوړه کړه او د روپۍ یې چڼې یې واغشتې او په دغې ګوته کې ور واچولې د عطا نو کپړه هغې نه یو بوجګۍ جوړه شوه لکه د بالا خبره شوه او د روپۍ یې چڼې واغشتې او دغې بوجګۍ کې ور واچولې او بس روان شو د روژې نیت یې کړی دی روژه یې نیولې ده روان دی د ماښام یو کلي ته ورورسېږي ماښام مونځ په جماعت کې وکړي که چا ورته چې مسافر یې ډوډۍ خورې وبه خوري که چا ورته غږ ونه کړ هغه بوجګۍ کې کمی دی هغې نه به راواخلي موټې وبه خوري لږې اوبه به ورپسې څکي زه روان به سفر به کوي په دې طریقه باندې روان سمندر غاړې ته ورسېده بحري جهاز تیارو عربو ته روان دی د هغې جس کپتان له ورغی انګرېز د جس کپتان دی او ته په دې جس کې داسې څه محنت مزدوري کوي نو زه مزدورۍ له راغلی ما ما مزدور کا خدمت به کوم هغه چې ورته وکتل چې دا خو ډېر ښکلي صوفي سړی دی خو د بدن نه ټپ ټیپ دی دی خو د درون کار نه دی نو ده ته به څه وایم چې ستا کار نشته بیا هغه انګرېز ده ته وایي صوفي صاحب ستا د شان مناسب کار ما سره نشته اوس د ده غرض خو نوکري کول نه دي عربو ته رسېدل او حج کول دقه مقصد و نو دی ورته زما د شان مناسب خبره پرېږده هر قسمه کار چې نو زه کولی شم هغه انګرېز کپتان ورته وایي د ده د ټرکاولو لپاره ورته وي وایي په دې جس کې صرف ټکی پاکولو یو کار دی که هغه کوې نو یعنې دا خو صوفي صاحب یو دی به نفرت کړي چې نه نه دا کار نه کوم وایي د جس ټکی پاکول دي دا کولی شي دی ورته یو بلکل ارسه کولی شم هغه وایي چې دا خو یو بانه ما وکړله او ته خو دا بانه زما ختمه کړله اوس چې دی راولم دلنه څه به پې کوم نو ته یوازې ټکی پاکول نه وي لږ وزن اوچتولګي برخې جوړ پکې هم شته یو دوه منې بورې ورته وکړه داسې بورې به برخې جوړ وي دا کولی شي بلکل اوس انګرېز وایي چې دې خو دومره ټپ ټیپ دی چې دې لس تېره شي پورته کولی نه شي دې به دوه منې بورې څه پورته کړي هغه انګرېز ورته یې ځکه نسي اوچته کړه یقین یې دا دی چې دې نه شي اوچتولی دا صوفي صاحب ورغی او په هغې بورې یې لاس کېښود او دقه دی کې یا الله په بورې لاس کېښودل زما کار دی اوچتول یې زما کار نه دا مخکې ستا کار دی ته اوچته کړه او چې لاس یې ورړم کړ او بورې په یو لاس داسې اوچته ونیو کپتان صاحب کوم ځای ته وخېږو لاس کې اوچته په یو لاس ونیوله او دې بس بس کېره ته ارسه کولی شي او دې یې برکي کړ اوس دې چغه یې خلکو که راځئ نو راشئ دې جس کې نوکران چې کار خدمت به ستاسو یې سمزه کوم خو حج له خو به لاړ شئ حج له لاړ شئ صوفي صاحب په جس کې برتی شو یو څادر دی هغه د ځان نه تو کړي خپلې جامې لرې کړي یو څادر د ځان نه تو کړي ځان پټ کړي او د جس ټولې کټۍ صفا کړي چې ښه صفۍ وکړي بیا راشي ولامبي او خپلې پاکې جامې واغوندي او قرآن شریف تلاوت شروع کړي په ښکلې اواز باندې تلاوت کوو هغه انګریز شیطان هغه د خوا کې به ته راته چې دا ښکلی قرآن به یې اورېده نه به ورته ودرېده نو بیا ورو ورو ورسره کېناسته قرآن یې وی او انګریز ورته غوږ ایښی اخر کې ورته وایي چې صوفي صاحب دا ته چې سوی نه دا ما ته مخ نه هغه ورته وایي چې نه داسې کار دی دې نه مخکې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا ووایي نو بیا به ورته دا زه چې سوی یم دا به ورته وښیم انګريز کې لا اله الا الله محمد رسول الله او د قران خو دی وته شروع کړ بحری سفر د ډیرو ورځو وو سوکرالو د کپتان ته وی دې سړی خو ته مسلمان کړې وینه نه زه خو مسلمان کړې نه ما صرف هغه په خپل اواز باندې سوي او دغه ته زه غوږ دم او زه نه کوم نه ته مسلمان کړی نه وی نه یاره تی مسلمان کړی وی ښه ورګه صوفي صاحب نه تاسو کوم ورګه صوفي صاحب وی تاسو مسلمان کړی نه وته یو کله چې تاسو وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله ته مسلمان شوی لکه تاسو سوچ زه زه مسلمان شي خدا ته چې سوي نو دا خون کی دا پرې خو نه شم قران انګريز کاره مسلمان شو اول پزان نو پوي مسلمان شو اوس پوي شو پزان او مسلمان نه جدې ته چې بحري جهاد اورسېد صوفي صاحب زما استعفا ځکه دغه مقصد خو بیت الله لتللو جدې ته رسېدلو اورسېد زما استعفا مخکې نور کار نه کوم دې خوا کپتان هم استعفا ورکړه چې دې نورو ملګرو ته حواله کړ وې تاسو پېښې بحري جهاد هم پېښې او زه صوفي صاحب سره لاړم د صوفي صاحب یو اعتماد چې په بورې یې لاس قدرې ایښې وې مخکې کار د الله دې بورې ورسره اوچته کړه بحري جهاد کې ډېر مسلمانان هم کړل او یو انګریز کافر هغه هم مسلمان کړ ته خو ورنږدې شه نور مخکې کار د الله دی نو کالب او یوشع ابن نون دواړه بني اسرائیلو ته وایي ای قومه د دغه ښار دروازې پورې لاړ شئ مخکې فتح کول ستا کار نه دی دا د الله کار دی خو بني اسرائیل په دنیا کې د ټولو نه زیات بزدل او ډرپوک قوم موسی علیه السلام ته وایي نه موږ نه ځو انا هاهنا قاعدون موږ به دلته ناست یو فاظهر انت وربک فقاتلا ته لاړ شه ستا رب دې لاړ شي علاقه دې فتحه کړي بیا موږ ته وایي چې راځئ الله په دې ناراض شو او څلوېښت کاله لپاره په یو میدان کې ګرفتار کړ اوس دا میدان څومره دی د دې پیمایش وایي دا دېرش فرسخه لمبایي ده او نه فرسخه چوړایي ده یو فرسخ درې میله دی نو نوې میل دا طول دی او ستایس میل د پلنواله دی او بعض روایاتو کې راځي چې دا تیس میل ضرب اټاره میل رقبه وه او په دې کې تقریبا شپږ لکه بني اسرائیل غیر چاپېره چورلي را چورلي سر پې چورلي میدان تیه تیه سرګردانۍ ته وایي دې سرګردان او پریشان دي خو د دې لږې علاقې نه وتیل شو ځکه چې دوی ویلي دي انا هاهنا قاعدون من بدلته ناست شو موسی علیه السلام لا هارون علیه السلام له سزا نه ده هغوی ښه مطمئن په دغه علاقه کې وي او دا نور قوم غیر مطمئن پریشان موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دقه علاقه کې وفات شو او دغه دوه کسان یوشع ابن نون او کالب دوی ښې خبرې کولې الله د دوی په لاس باندې دقه علاقه څلوېښت کاله پس فتح کړله یو کال یا شپږ میاشتې چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د وفات وشوې د هغې نه پس علاقه یوشا ابن نون فتحه کړې ده چې ګرځولي دي په تاسو کې کوم وخت کې په تاسو کې ګرځولي دي انبیاء پیغمبران وجعلکم ملوکا او په تاسو کې بادشاهان مقرر کړي دي وآتاکم درکړي دي تاسو ته ما هغه نعمتونه لم یؤت احدا من العالمین چې دې ورکړي یو کس په تمام عالمونو کې قالوا يا موسى دې قوم اے موسی علیہ السلام ان فيها قوما جبارين پتہ دې کې خډیر زبردست قوم نه من څه ورتلی نشي یریږي ان فيها قوما جبارين په دغه ځای کې جبارین قوم دی یو زبردست قوم دی و انا لن ندخلها بشک من بالکل نه داخلیږو د غزمکې ته حتی یخرجو منها تر څو چې دا خلک په خپله وتلی نه وي چې خلک لاړ شي میدان خالي شي بیا راته اواز راکړه در بشو فإن يخرجوا منها پس کچر دی دغه خار او دغه ځمکې نه اوتل فإنا داخلون پس بشک من دغل ته داخلي دن کیو کدی لال بیا به داخل شو قال رجلان من الذين يخافون اویل دو سړو من الذين اغه خلقنا يخافون چې د الله نه یریدل انعم الله علیهما الله په دې دواړو باندې انعام کړو نو دې خلق ته وي ادخلوا علیهم الباب داخل شي تاسو په دې باندې په دروازو صرف دروازې پورې ورشه نور به مخکې لار الله درکي فإذا دخلتموه هر کله چې تاسو دوی ته ور داخل شئ فإنکم غالبون پس بېشک هم تاسو به غالب یې